دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاست تبصرې ترڅنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته وویل چې د هر څومره مسلمانانو په وړاندې چې څار کوي د هغو ټولو خلکو په لمنځونو روژو او داسې نورو عباداتو کښې چې دوی ادا کوي د هر شخص د لمانځه او روژې د ثواب په مقدار مجاهد ته د ثواب برخه د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د غور ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې د قمندان محمد نسیم کوهزاد پنځوس تنه مسلح ملګري مجاهدینو ته تسلیم شول د لوګر ولایت په محمد اغا کې په اشغالګرو برید دوه امریکایي اشغالګر مړه او پنځه اکمالاتي موټر تخریب شول د کندهار ولایت په مرکز ښار کې چاودنو د یو افسر او د حوزې د معاون په شمول دیارلس تنه پولیس مړه او ژوبل کړل. د بلخ ولایت خاص بلخ ولسوالۍ کې پوسته فتحه، څلور اربکیان قتل، رینجر تخریب او وسلې د مجاهدینو لاس ته ورغلي. شمدي دهر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمدي دهر یو دښمن واړه ارزوګان اوس هم بشپړ خبرونه د غور ولایت له دولتیار ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ غرمه دوولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د سمک په سیمه کې د محمد نسیم کوهزاد پنځوس تنه ملګري له خپلو ټولو وسلو او تجهیزاتو سره د حقایقو په درک کولو د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول مجاهدینو د نوموړو تود هرکلی وکړ نوموړو هم کلک هوډ څرګند کړ چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي او په دې لاره کې به له هیڅ نوع قربانۍ ورکولو دریغ ونه کړي همداراز د یاد ولایت له ساغر ولسوالۍ نه په را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې بیګا مخستن نه بجې د یادې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او پوستو د دغه تلوال برید په ترڅ کې چې پوره یو ساعت دوام درلود د اشغالګر دښمن دوه عسکر قتل پنځه موټر تخریب او ګڼ شمېر نور عسکر مرګوني ټپیان شول همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند لشکري خیل سیمه کې د مزدوري اردو په ټانګ د مجاهدینو لخوا د ځای په ځای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه چې په ترڅ کې ټانګ مکمل ویجاړ او پکې سپاره څلور تنه مزدور عسکر له منځه لاړل د کندهار ولایت د مرکز کندهار ښار اړوند د څوارلسمې او څلورمو حوزو ترمنځ په مزدورو پولیسو دوې تکتیکي چاودنې ترسره شوې په لومړۍ چاودنه کې د څوارلسمې امنیتي حوزې د پولیسو یو تن مزدور افسر ځای پر ځای ووژل شو دوهمه چاودنه په هغو نورو مزدورو پولیسو ترسره شوه چې د پیښې ځای ته یې ځانونه راورسول په دوهمه چاودنه کې د څلورمې حوزې د ماوین په شمول دوولس تنه مزدور پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته او یو موټر یې تخریب شو. همداراز د یاد ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د تورې شاه په سیمه کې درې تنه مزدور عسکر له خپلې پوستې څخه د تېښتې په مهال ژوندي ونیول شول او قضیه یې د اسلامي امارت شرعي محکمې ته وسپارل شوه. د یادونې وړ ده چې وړمه شپه د یادې پوستې درې تنه مزدور عسکر د ویشتونکي ماین په مټ مړه او ژوبل شول. د بلخ ولایت خاص بلخ ولسوالۍ اړوند القه سیمه کې د نور په نوم اربکي قومندان په دوو پوستو د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې یوه پوسته په ټولیزه توګه فتحه پکې میشت څلور تنه شریر اربکیان ووژل شول او دوه نور مرګوني ټپیان شول همداراز د دښمن یو رنجر موټر د اور خوراک او یو میل ثقیل یو ملي کلاشینکوف د مجاهدینو لاس ته ورغلل. راپور زیاتوي چې د مرستې په موخه تلونکي ګوډاګیان هم د مجاهدینو د ځپونکو بریدونو له کبله د درنې مرګ ژوبلې په زغملو بیرته شاتګ ته اړ کړل شول. همداراز په یاده ولسوالۍ کې د ګوډاګي ادارې پنځه تن عسکر له مزدور ادارې رابیل او مجاهدینو سره یو ځای شول راپور کې راغلي چې په دغو کسانو کې د قومندان تیمورشاه علم ګل او معلم عبدالروف په څیر پیژندل شوي اربکیان هم شامل دي. د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د دراز په سیمه کې پرون سهار نه بجې د کمین په ترڅ کې په مزدور دښمن وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې د دښمن یو رینجر موټر ویجاړ، درې تنه مزدور عسکر یې ځای پر ځای قتل او څلور تنه نور ژوبل شول. په بدخشان ولایت کې د اسلامي امارت د مجاهدینو ته د ګوډاګي ادارې د افرادو د تسلیمۍ په لړ کې د اسلامي امارت د جلب او جذب او دعوت او ارشاد کمیسیون د هڅو په پایله کې د کشم ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو لس تنه اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شول د وحشي دښمن د جنایتونو په لړ کې دوه ورځې وړاندې د مزدور رژیم عسکرو د نسی په ولسوالۍ کې د مولوي عبدالواسع په نوم یو سیمه ییز دیني عالم په شهادت ورساوه نوموړی چې د شاخ درې د مسجد خطیب او وارشون کلي د مسجد امام و په داسې حال کې د ماتې خوړلي دښمن لخوا په ډیره بېرحمۍ په شهادت رسیږي چې دښمن په سیمه کې د مجاهدینو د پراخ وجود لامله په ویره کې دی همداراز له بدخشانه ترلاسه شوی راپور وایي چې تېره شپه نه بجې د اربکیو ملیشو یو موټر د بني چوک په سیمه کې یوې مهمې پوستې ته څیرمه د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د ځای په ځای شوي مین په مټ ویجاړ دوه اربکیان مړه او دوه نور ټپیان شول د بادغیس ولایت د سنګ اتش ولسوالۍ اړوند د نهر آب په سیمه کې پرون ماسپښین ناوخته څلور بجې د مزدوري اردو څلور تن عسکر د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول تسلیم شو عسکرو کلک هوډ څرګند کړی چې نور به هیڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته ورنشي د غزني ولایت قرباغ ولسوالۍ په نشته سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا پر دښمن د کمین برید په ترڅ کې درې شریر اربکیان مړه یو میل کلاشینکوپ یوه قبضه توپنچه او یوه راده سراچه موټر د مجاهدینو لاسته ورغلل همداراز د یاد ولایت د دیک ولسوالۍ په شاګلخیلو سیمه کې مجاهدینو د مزدور اردو په عملیاتي قوه برید ترسره کړ. د برید په ترڅ کې د دښمن یوه عراده ټانګ د مجاهدینو په ماین تخریب شو. همداراز مازیګر مهال څلور بجې په یاده سیمه کې د مزدوري اردو یو بل ټانګ د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا په ماین والوزول شو راپورونه وایي چې په دواړو بریدونو کې د دښمن لس تن عسکر مړه او ژوبل شوي دي د راپورونو له مخې تېره شپه شاوخوا اته بجې د کابل ولایت د ارزان قیمت اړوند محبس څلور لارې په سیمه کې د مزدورو پولیسو په امنیتي پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د لاسي بم برید ترسره کړ چې په نتیجه کې د دښمن کانټینري اتاق تخریب او دښمن ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د پروان ولایت د قاضي له سیمې څخه د اشغالګرو په مهم پټنځای بګرام هوایي اډه د توغندیو برید ترسره شو توغندي په ټاکلي هدف سم لګېدلي دښمن ته درانه تلفات اوښتي خو د څومروالي په اړه یې تر اوسه دقیق خبر نه دی ترلاسه شوی د جوزجان ولایت له اقچې ولسوالۍ نه ترلاسه شوی راپور وایي چې تېره شپه یوولس بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د یادې ولسوالۍ د اقچه نماز سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته برید ترسره شو چې په نتیجه کې دوه مزدور اربکیان مړه او یو تن ژور ټپي شو د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند نهر پولاد سیمه کې د عملیاتو په موخه خوځېدلي ګوډاګیان د اسلامي امارت د مجاهدینو له سختو بریدونو سره مخ شول راپور کې ویل شوي چې د یو تن مزدور عسکر د وژل کېدو ترڅنګ څلور تنه نور ټپیان شوي هم دي. له بلې خوا په همدې ورځ څلور نیمې بجې په مرکز کې د ولسوالۍ په نوم پوستې یو تن مزدور عسکر د مجاهدینو لخوا د دراسکو په مټ وویشتل شوی او وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ اړوند سپین خوړ منګلیانو سیمه کې د مزدور اردو په یوه رنجر د مین چاودنه وشوه چې په نتیجه کې رنجر په بشپړه توګه ویجاړ درې تنه عسکر ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل شول همداراز د یاد ولایت د نازیانو ولسوالۍ اړوند لندې سیمه کې پرون ماسپرین شاوخوا درې بجې د شریرو اربکیانو په رینجر موټر چاودنه ترسره شوه چې په ترڅ کې رینجر په بشپړه توګه تخریب او سپاره اربکیان مرګوني ټپیان شول د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره ورځ ماسپرین یوه بجه درې تنه مزدور عسکر د استخباراتي معلومات له مخې له خپلو اسنادو سره ژوندي ونیول شول. خبر زیاتوي ابوالفضل، سید یوسف او سید امان الله چې د بلخ ولایت اوسېدونکي دي له خپلو اسنادو سره ژوندي نیول شوي او قضیه یې د اسلامي امارت شرعي محکمې ته سپارل شوې. همداراز د یاد ولایت له شیرینتګاب ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار اووه بجې یو تن مزدور اربکی د یادې ولسوالۍ اړوند د کوسیات په سیمه کې د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو همداراز تېره ورځ د همدې ولایت د خیبر ولسوالۍ د عتوق په سیمه کې یو تن اربکی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو د ترلاسه شویو راپورونو له مخې تېره ورځ دولس بجې د خوست ولایت د مرکز اړوند په زاړه میدان د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا توغندیز برید ترسره شو مزایل په ټاکلي هدف سم لګېدلي خو د تلفاتو په اړه یې کره معلومات نه دي ترلاسه شوي د فراه ولایت د مرکز فراه ښار اړوند د شمالګاه په سیمه کې تېر ماښام یو تن مزدور پولیس د دراسکو په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. په یو بل خبر کې ویل شوي چې پرون غرمه یوولس بجې د فراه ولایت د مرکز د دیک په سیمه کې یو تن مزدور پولیس او یو د مزدور دښمن د خوراکي توکو رسونکي په وسلوال برید کې ووژل شول او یو زرنج موټرسایکل یې ولجه شو. همداراز د یاد ولایت د خاکي سپید ولسوالۍ اړوند د دیوالي سرخ په سیمه کې پرون غرمه یوولس بجې د دښمن الوتکو د دیني مدرسې په یوه نیمکاره ودانۍ بمبار وکړ، خو بمونه ټول مدرسې ته څېرمه په شاړه ځمکې لګېدلي او هېڅ زیان یې نه دی اړولی. وروستی خبر دا چې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د شاول په سیمه کې بېګا ماخوستن نهه نیمې بجې دوه تنه مزدور عسکر د خپلې پوستې په ټاور کې شریعت غږ راډیو هره ورځ د هیواد له لر او بر نه د روان جهادي بهیر د تودو پیښو د راپورونو او تازه خبرونو د نشر ترڅنګ سیاسي تحلیلونه تبصرې مرکې اونیزي ادبي او تعلیمي خپرونې او د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو اوازونو کې د یوې سیاسي تبصرې اورېدلو ته راګرځوو چې د اسلامي امارت نظر څرګندوي د امریکایي جنرالانو د تېښتې ننداره یرغلګرو ځواکونو په افغانستان کې خپل مخکینی قومندان جنرال نیکولسن معزول او پر ځای جنرال سکاټ میلر وټاکه اشغالګرو او کابل رژیم د نوي جنرال میلر ګمارنه نیک فعال بللی او په وینا یې چې نوموړی به په ورسپارل سوې دنده کې بریالی وي د صلیبي یرغلګرو نوي قومندان میلر د لاسپوڅي رژیم له غبرګو مشرانو سره جلا جلا لیدلي غني او عبدالله جنرال میلر ته کامیابي غوښتې او له امریکا یې مننه کړې چې د میلر غوندې مسلکي قاتل یې په افغانستان کې د عمومي قومندان په توګه ټاکلی امریکایي رسنۍ د جنرال میلر په اړه لیکي چې نوموړی ډیر مسلکي قومندان دی په افغانستان کې مخکې هم دنده ترسره کړې په شپېنیو چاپو کې ځانګړې تجربه لري جنرال میلر په افغانستان کې د شپېنیو چاپو مشري کړې شپېنۍ چاپې د افغان وژنې هغه پروژه او تاکتیک دی چې په اړه یې آن د کابل ادارې چارواکي هم وایي چې زیاتره قربانیان یې ملکي بې دفاع وګړي دي امریکایي رسنۍ معمولا د خپلو جنرالانو په اړه مبالغه کوي هر نوی جنرال د پخواني هغه په پرتله تجربه کار زړور مسلکي او د افغانستان له وضعیت سره اشنا معرفي کوي خو نوی قومندان تر خپل سلف ډیر ډارن بې تجربې او له افغانستان سره نابلده وي امریکایي قومندانان هم تر خپلو رسنیو کم نه دي هر نوی قومندان یا جنرال یې د دندې په پیل کې داسې لاپې ولي لکه د افغانستان تسخیر او د جهادي مقاومت ځپل چې د یوې ورځې خبره وي تښتېدلي جنرال نیکولسن په افغانستان کې د دندې په پیل کې وویل چې تر 2018 پورې به د افغانستان په اتیا سلنه باندې ولکه ټینګه کړي خو برعکس د مجاهدینو د واک ساحه اتیا سلنې ته پورته سوه نیکولسن د اشرف غني په اصرار شپېنۍ چاپې ډرون حملې او بمبارونه زیات کړل په یادو سوو حملو او بمبارونو کې ډیر زیات ولسي وګړي په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان شهیدان سول د خلکو کورونه او دکانونه ویجاړ او چور سول امریکا ناټو په افغانستان کې د یرغل له پیل څخه بېشمېره جنرالان بدل را بدل کړل حتی نه جنرالان یې د عمومي قمندانانو په توګه ګمارلې خو هر یو یې تر بل هغه ډېر ډارن او ناکام ثابت شوی جنرال میلر که هر څومره لاپې ووهي تاریخ او تجربې ثابته کړي چې نوموړی به هم د خپلو اسلافو پر پل قدم ږدي نړیوالو او افغانانو له افغانستانه د یرغلګرو د اتو جنرالانو د تیښتې ننداره کړې او د نهم جنرال میلر تیښتې ته د انتظار شیبې شمیري امریکا نور باید د افغانستان جنگ ودروي خپل عسکر وروغواړي افغانان پرېږدي چې په خپل هیواد کې د خپل خوښې نظام جوړ کړي د جنرالانو په ادلون بدلون سره باید د امریکایي ولس او نړیوالو په سترګو کې له خاورو ورشندلو لاس واخلي افغانان جنگ ځپلي دي د سولې تږي دي پر امریکا او اروپا یې برید نه دی کړی خو امریکا زموږ پر خاوره یرغل کړی زموږ د مقدساتو سپکاوی یې کړی، زموږ وینه یې بهولې، موږ د خپلو ارزښتونو د ساتنې او د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره له یرغلګرو سره مقابله کوو. نو ای یرغلګرو! څه فکر کوئ؟ موږ چې ستاسو اته نامتو جنرالان ځغلولي، نه هم به مو ځان ټینګ کړي؟